زموږ یو بل اورېدونکي لیک رالېږلی او پوښتنه یې کړې ده، وایي که یو سړی د بیت المال په پیسو ځمکه واخلي، پر دغه ځمکه باندې لمونځ کول څه ډول دي؟ حضراتو! د بیت المال په پیسو چې دا سړي مځکه اخیستې ده، دا سړی غاصب د بیت المال، غل د بیت المال بلل کېږي. معنا دا ده یو سړی د بل پیسې غلا کړي دا د غلا په پیسو مځکه رانیسي هغه رانیول د مځکې سید بیع او شرا هغه کې کوم شی نشته پیسې د غلا چې د ورکړې هغه غاړې خلاصې شوې ای د هغه بائع حق ادا شو اما پر ذمه د دغه غل دغه غاصب دغه ناروا چې د بل مال غلا کړی دی یا غصب کړی دی په هغه د مځکه رانیسي، پر ده باندې ضمان د هغه پیسو شته، هر څو پیسې چې د بیت المال وې، هغه به دی بیت المال ته تسلیموي، بیا نو دا مځکه د ده شوله، بیا نو لمس پکښې کیسې دي، بناء شي ده، دی بیا پر بل چا خرڅولای شي، والسلام.